اوایا هغه په دې باندې قادر دی چې په تاسو باندې یو عذاب د برنه نازل کړي یا تاسو د خپو د لاندې نه را برسېر کړي یا تاسو په ډلو ډلو کې تقسیم کړي او یوې ډلې ته د بل ډلې د طاقت مزه ور اوسه کوي وګوره مونږ څنګه بار بار په مختلفو طریقو سره خپل نخي دوی ته پیش کوو شاید چې دوی په حقیقت باندې پوه شي